د پنځمې سپاره نه سیسا تاسو مخ کې اولستا سورته نساء هغه سورته ده چې په دې سورته کې اصلاح د معاشره وا چې معاشره به څنګه سمې او د معاشره د سمولو د پاره اصول سری اول او پنځو سیاتونو کې شپالس احکام ذکر کوي بین الرعیت د خلکو ترمنځه چې کوم حقوق لازمو چې د خلکو کار بسي په خپل کورنۍ کې په خپل معاشره کې چې د بل مال بنخوري یتیم دی غریب دی بے وسه دی داغه حمال نبزان بچ کئ قران یو ذکر کی او بل په قیاس کی یتیمی ذکر کړي دی بے وقوفی ذکر کړي دی ولا تو تو صفا اموالکم ولا تاکلوا اموال الیتام بے وقوف او یتیمی ذکر کو چې دا او معاشره کې ډېر کمزوري او خلکو پس پکوالي طریقې هغه ته قتل او نور هغه حکمونه د کمزورو هغه په قیاس کوي بیا چا کمزور خلکو چاو له حقونه نور کول لکه زنانا مخلوق هغه مخلوق چاغه په عربو کې ډېر کمزورې غنلې شوې داسې کمزورواله دا غیر اغله او لکه پشان د حیواناتو با د زناور غوندې او میلو کې خرڅې دي لکه نن سبا چې میلو کې زناور خرڅيږي او غستې شي نو د زنانو سره دا رویا په عربو کې کېدا یا به ژوندې خو خولې یا به په دې طریقه باندې خرصولې قران دای په بارکم دی صورت کې بیان کو وات النساء صدقاتهن نحلا او چې کوم خزه به واده شو واده کېده به هغه د مہر ته پوس نو داغه د حق ته پوس نو قران داغه د حق بیان کو چې داغه سوره یې صدا هغه یې سخ په داغه ته ور کوي کوم مہر د مقرر کو هغه مہر مقرر لا ور کوي بیا د بیوقوفو بیا دا کمزورو باز حقونه باز خلکو ته کم ور کوي باز سیوا ور کوي نو دا غیر پارم قران بیانو کو للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا د خزو د پارم چې کم حقونه مقرر دي والدینو د پارا اقربون خپل خپلوانو د پارا للقربا والیتاما والمساکین د پارا داغه د خپل خپل خپل حقونه ورکړي سیواواله مکوي کم حقونه چې الله مقرر کړی دي د پلار حق دی د مور حق دی د اولاد حق دی د خځه حق دی د خاون حق دی دار چا خپل خپل حق دی نو داغه د حقونو لحاظ ساتل پکار دی لنډه دا بیا چې څنګه حقونه قران هغه موږ ته خود دي یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین چې کله تقسیم کې نو هغه تقسیم به په کومه طریقه کې نو قران چې کم تقسیم کړي دي نو هغه څه وکړي اورور دې دې خور دې دا ا یا د پلار او د مور دواړو نه کله کله پکې د پلار نه کله کله پکې د مور نه مور نه یوي او د پلار نه جدا وي کله کله پکې د مور نه د پلار نه وی او د مور نه نه کله کله د مور نه ای خويندرونه او د پلار هغه جدای داغه ځان له بیا حقوق قران دی صورت کې ذکر کړي د پلار کومې سره اولاد پاتې شو داغه سورې سره اولاد کې با فیندرون کې با فرق نه راولي اولاد بالکل په منزله داسې دي سلور بچی دي دي پنځه بچی دي دي هغه پشان د دې پنځو ګوتوري داسې ګوتو کې فرق شته خو پنځو بچو کې به فرق نه راوړي پنځه زره روپۍ دي پنځه والا لکان دي یو یو روپۍ به خپل خپل زوی ته تقسیم کی او وته ورکړي دانا نن سبا په معاشره کې مصیبت دار دی چې پلار امیشا یو زوی یا دو زامن اغا برسر اقتدار کې نه اغه لا ار یو سیز اغه لا ورکی او نور اولاد دغه صفات کی دا چې شتا مشران یا کشرانو ته ورکی وای خیر دې زما خیال ساتي وتا په خپل د ځان خیال خراب کو چې د یو ګټه کې یو سره تعلق ساتي نور سره نه ساتي نو هغه تاسو څنګه تعلق ساتي کم سے کم پتا لازم داو چې تب خپل حق هغه له پوره ورکي او ته دا هغه چې خیال د بچو ساتي نو هغه کم سے کم ستاسو مشري خیال ساتي خو چې استا ته دا غي د بچی خیال نه ساتي دا بستا د پلانوالي څنګه خیال ساتي یو کس راغې حدیث کې راځي هاوي حضرت زما دا پلار مالا اسنه را کوي ما سره خیال نه ساتي نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی انت و مالک لیبیکا تو او استاد ټول مال هغه استاد پلار دی تم د پلار او هم سره مال او استاد پلار دی بل حدیث کې راځي والدین پورې چې پلار مور نم خصلوک د بچی سره پکار دی مور او پلار د بچی نه ګیله کوي وې زما خیال نه ساتي خو د زویم حق شته د لورم حق شته چې دا پلار نه خو ګیلو کی کنه چیرې ته یو ورکه په نور باندې ناغه ویره د ما سره بد سلوک وکړه پلار راغې حاضری بارکه شکایت کا او حضرت صلی الله علیه وسلم دربار کې ویاله زما زوی ما سره سلوک نه کوي کله دا کې کله دا کې نبی علیہ السلام دا هغه غزوی له غوښته وای ته د پلار سره ولې غلطه رویه کې وای حضرت دا ته پوس رانه وکړه سیګ د زو سره رویه بد کوم خو زرستو کوم د را سره مخ کې کړی دا وای زما په پلار حق شته په مایم حق شته ویا وای اول خدما له نوم غلطي خو دی یو نوم یو تواز دا نوم لاله پړم بیواله کې غلطي خیره دیم په مای تعلیم نه کړي دریم هماله خزه کې رشتہ نه دا کړي زناور غوندې لوی کړي ما د نوم لحاظ مې نه دی کړي د کورشتري لحاظ مې نه دی کړي د تعلیم لحاظ ما هغه نه دی کړي نو که د ټولو سيزونو کې د زما خلاف کړي دي زما حق نه دی راکړي نو که زه ته یو حق ادا نکم نبی علیہ السلام هغه پلار تولوي چې واقعي اول تا د صدا بس سلوک کړي اگر کستا بچي او پتا حقونه وو اول به تاغل خنومي خو دی وي بیا به خ تعلیم په کړي وي بیا به خزه کې د شته قائمه کړي وا تا د زناور غوندې دوی کړي او نو هغه اول تا اوس را بد کړی ځکه تاسو له اوس بد کیږي نن اول پلار مور خلاص سلوک کوي د بچی سره نو داغه انجام بیا غلط وي نو دې صورت کې دا احکام را لې او داغه بیان کوي مونږ ته بل د بے حیاي نه ځان وساتئ ها خزا دا سړی دی بے حیايو کې نو بے حیاي سره سره پاغي باندې څه پکار دي گواهان پکار دي دا سه د چا توهین او سپکواله مکوا بغیر د گواهانو نه او اتم حکم ذکر کوي د معاشره د سمولو د پاره چې پردې زنانه په زور میراث د پاره ماخلي نن اکثر زمنګ په پښتنو کې دا قانون دی چې یو کور کې درې سلور بچی دي او د یو بچی په کې چرته خزمړ شي دا سړی مړ شي خاوند مړ شي خزه پاتې شي یا پیغله دا بچی نه که په خپل خوخه هغه زنانا په کور کې د یو لیور سره پاتې کیږي او نکاح ور سره کوي بالکل جایز ده قران وای خو چې هغه کور کې خوخه نه ده چې نه د یو لیور سره نکاح خوخه ده او د بلتوي نه شرم ده زیب بار نه ام مجبور شي سخرو ته وی یا دا کور سره براو ته وی تاسو به دا سره دښمنګو کو دا بو کو ملبر کو دمکیان اورکې نو خود به خود مجبور شي اپو زور به اغا نکاو کی دا قانون دا معاشره غلطه ده پرستا کورنۍ نه سميږي ټیک دا هغه زنانه به داسې سلوکو کې پاو کور کې چې بیا وداغه نقصان ډیر زیات شي هغه ته ها مشر دی وی سربراه چې بچی ته زما په شان د اولاد ستا خو خدا خاوند مرشه دغه د الله خو خوا بچی دی یا بچی دی نشتا کچرته بل خاون کې په دې کور کې لیور هغه به واده یا واده کړي او هغه زبل واده کول غواړم په واده کېږي نو فبها کور کې پاتې شه او کاو نه ز خاون نکوم خپل بچی د کینم راځي کنه و یو بچی پښتنیم پکشتا و زه یو بچی د کینم مجبوره کوي ما کې دي نه نه تا به زبر ځای کې واده کوم ما د کور کې مسلې ما پیدا کوه دا خنه ده او باز دا څه کوي چې دا غي بچی دوشتا هغه خاون کوم نه خاون باندې کې موږ د کار مو پیدا کوو خلکو مون پوری خان دی بیا نه یو بچی دشته کنه وای کنه یو بچی دشته کنه بچی له بناسته ګورا د سړی چې خزم لشي کنه لا دا غم درې ورځې تیری شوی نه چې د غم په ورځو کې ډون کوي یو بل معلومات کې چې دواله راځي الکه څنګه چې ته خزه ته معلوم دی کنه نو خدغه صفات شو غم دوران کې د غم انتظارم نه کې جوارو که زما د خزه خدای درې ورځې پوره شي کنه د غم ما دې نو داسې کتلی دی یو لیدل کړی تری راغلی درې انتظار نه کوي ځان له بندوبست کوي د خزه لپاره او کته خزه خاون مړ شو نو خزه ته وي خطو بل خاون کې دا ګوره موږ په اړه خلک خان دي چې وګور راسه نه دا معاشره غلطه ده او یا ولا بل ځای کې د رشته بندوبست ځکه نه کوي چې بیا به زما د دې زوی حصہ یو صاحب جیداد دی صاحب مال دی نو هغه ډیر مال هغه تفاده کیږي د خزینه د سړینا خاون نه نو د دې مال د پادم دا بځې کې د رښتې پندو بسره نه کوي دا ټول معاشري دي د معاشري د اصلاح د پاره دي صورت کې اصول موږ ته بیانې خدا موږ پښتنو یې کړی دی غره ښا د میراث د پاره میراث د پاره دام ده دا یو ماشومه ده او داغي پلار مرشه ازما رویره ده بل فرد و تقدیر پلار مرشه ما ته پاتې شو نه کزه داغي سربرا شوم اوس زما کور کې پاتې کیږي شریکو منګه خو پلار زما رور مرشه او دا غي ماشومې پاتې شو یو یادوا اوس هغه ماشومانه شروي چې یای په خپل کور کې د تر زوی ته پنیکا کا چې داغي جنې خوخه یي پنیکای کا او دا هغه جنې چې سورې اسدا هغه ولور کا او په خپل کور کې پاتې کړ او که چرته نه پاتې کې دا هغه جنې کور کې رشتہ خوخه نه ده بشکا چې کم ځای کې داغي خوخه سي زه اته پنیکا کا او دای چې سورې سکی هغه ولور کا زموږ معاشره سوی هم پښتانه سوی ته زما ویلای بده کې د کونوم واغز بچي غوړې ما پیژنې کنه او زی باندې دی کور کې وا یا خپل زوی ته په زور په نکاح کې دا غیر خوخه نه خو مجبوری ده کنه خپل زوی ته په زور په نکاح کې ویلا او ایشه ولونه کې اورو کو پنیک او نه بل د پنیکا ور کوي وی ولې کله کور نه وباسو نو بیا به سره زما د کور نسځي حساب ور سره دي مال به ور سره دي پیسې به ور سره دي قران په دې زونو باندې رد کړي چې نه دا شی منه ده خپل کور کې زی جنې خوشاله ده بشکه کور کې واده وږي د تر زوی سره او کنا ها خوشاله نه نه کوي بشکه چې کمزې کې دا غي خوخي سي زی ها نو رشتہ دارې کې الته نکاح بندوبس وکړه خپلې سوال ورکړه بیا دا ذکر کوي په دې صورت کې چې یا ساتي د حرام او نزان ساتي د خپل حرام خزيري پنځلس په دې صورت کې الله هغه خزو بیان کړي د پنځلسو مور حرام ده مور سره نکاح نه کیږي خور حرام ده خور سره نکاح نه کیږي دارنګي او ویره حرام ده خورزه حرام ده د سنیکان کی دارنګي آغا رضای مور چې کم الک د کمی زنانه نه پي غستی دي اگر کاغه ارزه کی هغه دغه مور ګرځیدل د پيو مورې ده نو د پيو مور سره د پيو خور سره ها هغه سره نکاح نشي کی د انګور سره نکاح نشي کی انګور انګور د خپل بچي هغه خزه هغه سره نکاح نشي کی هاو هغه بچي چې خپل بچي نه دی خو په بچوالي نیولې ده کور کې لوي شوی دی لکه کله ډیر وینم موږ داسې بچی نه رور بچي ولور کی بل یو کس له بچي ورکی چې ستا بچی نه شته یو ماته درک نو داغه سره لوي شي نو داغه هغه خزه وکړه خداغه بچی نه دی خو بچوالي نیولې هغه ته متبنا وای نو هغه متبنا له خزه وکړه د پلار پلار نو خو په پلار یې ګرځیدل او هغه زوی ولې باندې نیولې او هغه خزه وکړه او هغه متبنا بیا د خزه پریدي اے طلاق لو ورکه یا متبنا مرشه نو بشکا دا متبنا خزه د پلار بیا اغستې شي دا عربو کې یو لوی جهالتو د متبنا خزې سره نکاح کول هغه من او شرم او عار غاڼه نبی علیہ السلام باندې الله دا رسم مات کړو چې د متبنا خزوا او هغه په نکاح اغسته وا اگر چې نبی علیہ السلام دا ځکه نه خو خولا چې بیا وا عرب خان دي چې تا زمنګ معاشره دا سکړه او الله حکم سورته احزاب کې راولېګا چې نه دا نن پتا دا رسم ماتوم الله واستاد امت د پاره دا کار اسانو ایو خپل زوی دی نو د خپل زوی خزا هغه تن ګور وای هغه په نکاح نشي اغسته پرکټې په نکاح نشي اغسته پرکټې دی ته یا پرکټې خزه دې وکړه کونډه او داغه خزه سره جنې رااله جنکې راځي کله کله چې جنې و سره ده نو د یوی سره به قران وی نکاح کې چې داغه جنې د مور سره د نکاح وکړه نو داغه جنې لور هغه ستاده پاره پرکټې شو داغه سره نکاح نه کې هو کچرته دا هغه خزي لور سا پرکټې سره د نکاح وکړه نو دا هغه جنې ده مور سب نکاح نه کوي یو سب نکاح کوي پوه شو مقصد باندې کنه کونډه خزه ده بیا خاون طلاق ور کړی یا خاون مړ شوی دی او ته د خزه په تلاش کې کړ دی چې تا کونډه ملاو شو او د کونډې سره بچې دی جنې ده ام بلوغ ته رسیدو والا دا بالغ ده نو یا ساته د یوی سره بنکا کې بل باندې کې یا هغه خزه سره او یا داغي لور سره زاد ربانی نو یو ربانی حرام شو بل دو خويندې په یو نکاح کې حرامي دي قران وایي دو خويندې دي یو دی په نکاح واغستا او دا بل سره تعلق خره یا بدم دی خوخه ده یره دا اخذ خپل خزه ته به خوخه ده نه چې دا بده خورم په نکاح عالم نه دا حرام دی ښا نه دا هو اغسته شیخ په دې صورت چې دې خزلا یوی خور له لسور کې طلاق ورکې او یا غسته شي په دې صورت چې دا خور د دې خزې مړه شو خور یې مړه شو بشکا دا داغه نه پد داغه بل خور په کور دا هغه په نکاح واخله هغه مړه شو داغه بل خور په کور دا هغه په نکاح واخله موږ یو دوه سوس مړلې خزیم لیدي یو خدای هغه ژوندې ده ښه سړی و خزه وکړه سو وخت پس خزه مړه شو خواخه وته وی زوم دی وی اس پړوانه سره زما ډوډۍ بدام شتا په نکای بد ور کړو سو وخت پس هغه بلې مړه شو خواخه وته وی بدام شته اس پړوانه شتا زمې ول په نکای ور کړه ها نو بیا نمبر پکې داغو نه غمر شنه دا کله کله کې خلکم شته وې سبب بل زیاده زی زما په کور کې زیشتا او الحمدلله زما جنې زم کوم نو معاشره موږ ته خيسته خيسته اخلاقي چې د دې خلکو سره به نکاح نه کوي غوړي هو په خوانو متونو کې کې جایزو نو هغه امتونه په باز وختونو کې هغه جایز کيو دی امت کې من دي دوه خويندې په یو نکاح په یو ټیم کې او پنځل لسم هغه زنانا چې د شتنی کا خزي اکثر دا خلک نن دې ته ګوري نه خزي خاون کړي یا دا واده شوی دا یا په کور ناشته ده نکاح نامه شتا نکاح شوی دا کوی دن شوی دا او هغه بل چا سره نکاح وکي نو دا دوی منکاح دا حرام ده دا منه ده پوه شئ کنه نو دا ډیر مسائل ویخه موږ نکاح که تاسو څنګه نکاح کړې وې نکاح مخکې شوې ده دیمه نکاح پس د نکاح نه کم ځای کې جایز او قران دې منع کړي حرمت علیکم المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم نشته خاوندانو والا خزي هغه پتا سو حرامي دي اذا سړیا خاوند ته بس باندې خاون ملک شوی چې لوک شوی نو خاون خوشته کنه چې لوک شوی زمنګ د امام ابو حنیفه په مذهب باندې چې د کمی خزې خاون مرشو نو هغه به سلور اتیا کالو پورې د واده نوم نالي سلور اتیا کالو پورې نو سلور اتیا کال زمانه یې نه پس بیا خزه سو کوي مقصد دا دی چې داغه د مرګ او د ژوند پته نه لګي غیب شوی دی رک دی نو خزه به تر هغه پورې او خې خزه شته اوسم داسې ډېرې ښځې موجودې دي الله دې د هغې عمرونو کې ډېر خیر واچوي چې د هغې خاوندان ورک شوي دي او هغې د خاوند نوم نه دی اخیستی ډېرې پیشکشې ورته شوي افر ورته شوی دی فتوی او یې که ډېرې فتوی راوړې خو زموږ د امام ابو حنیفه مذهب باندې زما عمل دی چې څلور اتیا کاله پس به حاکم ملاو نه شو نو بیا خاوند کوم څلور اتیا کاله زمانه بیا چې څوک پاتې کېدی مقصد دا دی اگر چې مفتابهی قول نن سبا د امام مالک خلق پیش کړي او خو موږ په مذهب د امام مالک نه یو کنه موږ په مذهب د چایو امام ابو حنیفه رحمه الله نو زشته خاون ها هو د مرد قطع ولګی دا چې مر شو ثبوت ملاو شو بشکا د خپل خاون د من نرستو هغه سلور میاشتې لس ورځې به انتظار کوي نه پس بیا دغه ته نکاح اجازه ده دا بل د خزه اکثر چې د کمی خزه خاون مړ شي کنه نو دا خزه بیا نیوکه کوي یو مو ټلیفون کوي بلم پسځي اگر چې سلو میاشتې لا پوره شي ویني دی په دوران کې ګوره چا سره بخنه کې وعده او عید ما سره دی او ډېر خطا سوچا د کشمه کوي بس چې زما زمانہ دا خبره غدام حرام دی دا یا ساتي نه واپس رشتہ دار زی او نه با هغه چاته افر کوي سو پوری ولا تعزم عقده النکاح قسم کوي د غټه د نکاح سو پور جداغه زمانه د عدت پوره شوی نه ده زمانه د عدت داغه سلور میاشت لس رزی دی لس رزی سلور میاشت د خزی پوره شوی سلوی خزی د خزی په خپل خاون باندې غم دی سلویختی دا هغه خزی دا چې دا هغه خاون مرشه سلویختی دا هغه دا نن سبا چا سلویختی جوړه کړي سړی د بابام سره ویختی ده د کاکا او د مامام سره ویختی ده لکه ستا خاون مړ له تسل ما د پلار سره ویختی ده وای کنه وی الکه سره ویختی می کړي راځي الکه سره ویختی ده خدي کستای سره ویختی په دوو طریقو ده خدي ده یو چې داغي ماشوم پیدا شي نو سلوي خرج پوري چې د کمی زنانا ماشوم پیدا شو سلويختي پوري باغا انتظار کوي یعنی چې داغه سلوخت پوری داغه خپل بیماری وی وینه راځي مونږ پاغي منه ده تلاوت پاغي منه ده او دویم داغه زنانه سلويختی چاغه خاون دی مرشي نو سلوي خرجبا په خپل خاون باندې داغي غم نه چا سلويختی جوړه کړي اصل وخت نه هاي او دغه جوړ کړي الکه دیګونه په خوم څه چلې پلار سل وخت می ده نیکه سل وخت می ده مور سل وخت می ده سل وخت د خزه دا غوړې ښا په دې طریقه باندې نو دا احکام قران مونږ ته ذکر کوي چې په دې عمل وکړي په دې مونږ کله عمل کوو خراوی د دې سوال لس پنځل لس حرام کړو شو خزونه علاوه تاسو د پانو ټول خزه روا دي بس دا مخه ته نيسا چې دا پنځل لس چې ته دا نشم دې پنځل لس خزونه علاوه نور خزه تا د پاره هو قران الا ما ملکت ایمانکم وینځه اگر چې خاوند موجود دی نو دا غي سره نکاح وکا اجازه د خاوند نشته دا غي سره نکاح کی خو چې وینځه ده دی وینځه او اصله کې فرق دی د اصلي خزي خاون موجود دی اجازت شوه دی او کنه دی شوه خو چې نکاح شتا نو پس د نکاح نه داغه نکاح نسی کی او د وینځي خ خاون موجود دی ته اوس نکاح کولیش وینځه د کسنګا ها د کفارو د مسلمانانو منځ کې جنگونه راځي د صحابه او د کافرو منځ کې جنگونه برالل اوسم د مسلمانانو او کفارو منځ کې جنگونه دي نو چې هغه د کافرو نه مسلمانانو لاستا کمی زنانه داله هغه ته وینځي وای دا هغه حکم سورته مجادله سورته ممتحنه کې ذکر کړي لا ترجعوهن الى الكفار هغه خزه کافرو ته مو واپس کوي چې خزه نه دي ها هغه چې داغه خاون الته موجود دی داغه په ایواز کې چې په دې خزه سوره خرچه شوې ده هغه کافر تاواله کا وادا استاد خزه مہر او خزه زما ده بس او بغیر د نکاح نه چې وین زرالا د چا په ملکیت کې هغه د پاره جایز ده هو چې بل څوک هغه علی مالک موجود نه هغه بیا اوس نکاح تری د مالک په اجازه باندې د سبایا د ځان له بیا قران د احکام ذکر کوي غلامان دي وینځي دي دا ځان له قران وای د شتنی کا خزا اربان حرام ده الا ما ملکت ایمانکم مگر وینځي د لا اغه روادي کتاب الله علیکم وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالکم نو الله دې دا احکام موږ پابند پدې جوړ کی چې پدې احکام موږ پابند شو سورت نساء چې په صحیح طریقه باندې رایت شي ان شاء الله زمنګ معاشره سميږي د څو د چا جرأت بنې چې وي خځه ته وګوري د چا جرأت بنې چې د چا په لکه کمی خويندې ده دا ټول زنانا زمنګ امزول داسې ګوره لکه دا زما خور ده نو خور د خلک په بدی ګوري ا کشرانو ماشومان ته دا څه ګوره لکه دا زما لوریانی دي نو لور ته خلک په بدی ګوري او مشرانو زنانو لدا سه ګوره لکه په منځده ده میندو نو متخلف بد نسبت ګوري نو دا بازي به خوندا حسکولون له چټي شي مدرسو نه راځي بازارونو کې ګرځي دا چا خپل خپل ضرورتونه نو بازي به خوندا اغا داغه بیا نموري یا به نخوري یا به نلوري نه به لول لري نه به خول لري تعلقونه ساتي آته پلار غریبانان لین شي کله ول خپل ګوري کله او ته سرته ګوري کله او تعلق ساتي کله ټلیفون نمبر ورلري کله سکه کله سکه زمنګ معاشره اکثر زمنګ نن تعلیمی اداري جنکه دین غریبانان مجبور شي او خپل تعلیم ته نیمګړې پاتې شي حالات داسې نن جوړ دي کاغه دینی ماحول نه دي ام خرق غریبانان او کاغه انګریزي دا غدي نو ام د خزر لپاره تعلیم ضروری دی هم خو چې په سي طریقې خونن دا خلک سي تعلیم ته زرانه پریدینه په دوارو طریقو باندې دا حرام دي منه دي پردې خزر ته قتل حرام دي ناروا دي اگر چې تاسو سره نکاح صحیح کیږي کرشته کې هم دا خو خو ګوري به وتا نه سورته نساء سورته نور کې درنا درنا سورته پای کې الله یقول للمؤمنین یغزوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم پیغمبر مؤمنانو ته وای نو جوانانو ته سره تا چې خپل نظرونه د زنانو نه کته کی کته ګوري او خپل شرمګاهونو خیال ساتي پس مسله حل او زنانو د پارم حکم دی وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن پیغمبر د مسلمانانو زنانو د وای مؤمنانو د چې ایمان داویداری دي چې هغه بکته ګوري او پردو نارینو الکانو ته بنو ګوري نو چې یو بل ته نو ګوري معاشره خپل سمي الکه خپل او چې لا یو ځای کې دا پروګرامونه جوړي یو ځای کې کې ناس ته پاستا دا خو بالکل د قران او د احادیث د نصوصونو خلاف دی ښا خلق ملک خامخا نقصان جوړیږي ها وی یو ځای کنه یو یو ځای من دی کولا جمعه تا راتلل د خو ولې من دی ته مو سوچ کوو یو جماعت سره مونږ دی یو ځان له مونږ دی جماعت سره مونږ او وی درجه ثواب دی دا موږ کته ځان له وکي د جمعې نه علاوم ځان له نو یو درجه ثواب تعالی ملاو شو او چې دغه موږ ته د جماعت سره وکي نو تعالی او وی درجه ثواب ملاو شو ایک ستاویس او ایک درجه سره فرق دی او د زنانه لپاره په کور کې موس کول په پرده کې هغه له دوه ثواب ملاويږي د اوويشتو درجو ثواب خزه ته په کور کې ملاويږي د موس کولو ولی جمعه ته ناراضي زکه جمعه ته منع کړی پیغمبر الله چې جمعات کې د نارینو د زنانو خلق پل د یو ځایواله جوړیږي د سره معاشره خرابېږي نو چې سات صف کې ولاله صف کې سره کله باغې ته ګوري پوته بوله ګوري کله به لاسونو ته ګوري کله بوته بنگلوس کله بوته کله باغتا ته ګوري تګ او راتګ د سره مسائل پیدا کیږي نو د دې وجنه داسې سيزونو تتلل چې پای کې د پردې تنظیم نه دا من دی او چې په پرده کې زی خاص کونه زمنګ شته الحمدلله د زنانو هم شته د لکانو هم شته ادارې شته یونیورسيټي شته دارنګي مدرسې شته نو نوجوانانو له پکارداري چې د زنانو ته قتل دامن دی او حرام دی ولې خپل تعلیمونه غریبانو باسي هغه ډیرو نه مونږ ګورو اورو یره وي مونږ مجبور شو د حالاتو د وجنه کله یو ځای نوجوان ناسي کله بل ځای ناسي کله منګه تنګي کله ټلیفون نه کوي کله سکه نو دی وجنه دا من دي مونږ له پکار داري چې مونږ خپل کشران داسې ګڼو چې سکول ته ځي مدرسې ته ځي چې دا زما لور ده خپل امزول داسې غنو لکه په شان د خپل خويندو او مشرانی جنکی استادانی مثال موږ داسې غنو لکه د خپل میندو په شان ان شاء الله دا ټول زمو خويندې میندې بیا مسائل اسان دي او کنه داسې لکه د حیواناتو غوندي نو مسائل وینې سميږي ها او مسائل به ټیم پر ټیم ګندګي موږ ته مسائل پیدا کیږي هغه ته نور مسائل دلته حیواناتو په نورو هغه بیا په درازي بیا نه یو بل بیا سریکي او شلې لکه دا زناورو په ځنګل کې چې هغه بیا خپل پر دې نه ګوري بیا الله دې زمون په حال باندې رحم وکي الله زمون معاشري سم کې واخر او دعوان الحمدلله رب العالمین